الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد نو راځو اوس دې نقطې ته چې دیموکراسي بیا یو څه حقوق او ازادۍ خپل بندگانو ته خپل پیروانو ته ګڼلې دي چې بل اغینه دوی دیموکراسي بیا دیموکراسي نه بولی که په چا کې دغه حقوق یا په کوم نظام کې دغه حقوق او دغه ازادۍ رانغلي نو هغه بیا نه هغه نظام دیموکرات نظام غني نه هغه سړی او هغه خلک دیموکرات خلک غني اوله د دغه ازادۍ نه هغه د دین ازادي ده د دین ازادي په دې معنی چې هر انسان حق لري چې هر دین خوښ ده امغه ومني څوک نور سره حساب کولای شي نور سره نه منې کولای شي نه فشار وبند راوړي شي څوک چاته دانش ویل چې مرتد شوی هر سړی دا حق لري چې که يهودي کېږي نن يهودي کېږي نن مسلمان وي سبا ته يهودي کېږي هم څوک د څنور ته وایي بل ورځ نصراني کېږي هم څوک د څنور ته وایي بل ورځ هندو کېږي هم څوک د څنور ته وایي بل ورځ د مسیحي کېږي هم څوک د څنور ته وایي بل ورځ بودایي کېږي هم څوک د څنور ته وایي بل ورځ یو دین هم نه مني کمونیست کېږي یو هم څوک ورسره د محاسبې حق نه لري ولی ځکه په دیموکراسي کې انسان د څه شي حق لري د دین د انتخاب د ازادۍ په د افغانستان کې چې هغه پنشری عبدالرحمن مرتد شو تاسو به یادېږي چې عیسایت یې ومنه براله اعلان وکاو انجیل په لاس کې جګ نیولی و د قاضیانو محکمه او ستره محکمه او پولیس او عدلیه او رئیس جمهور او د دوی ګډاګي رئیس جمهور او کابینه او پارلمان د ټول څنګه په مقابل کې پاتې راغله هیڅ شی ورته ونه شو کولای چا پورته ورته ونه شو کتلای ولی ځکه چې په قانون اساسي کې د مرتد کېدلو حق ورکړ شوی دی د افغانستان په دې وسنی اساسي قانون کې د مرتد کېدلو حق هر چا ته ورکړ شوی تاسو به چې دا موږ پکې نه لیدلای دا په کم ځای کې ده دا سوال خو وارد دی کنه زه درته وایم په دعوا باندې چې د افغانستان په اوسنی اساسي قانون کې هر فرد ته د مرتد کېدلو حق ورکړ شوی دی او د دې مخنیوي څوک نشي کولای نو تاسو به راته وایئ چې دا اوس په کوم ځای کې د شدا حق ورکړای دی دا حق د افغانستان د اساسي قانون په مادو کې اومه ماده دا سی وایي دولت د ملګرو ملتونو د منشور د بین الدول معاهدو د نړیوالو میثاقونو چې افغانستان له غو سره تړاو لري او د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې رعایت کوي د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې رعایت کوي یعنی د افغانستان دولت د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه مني تطبیقوي په بل ځای کې وایي چې د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیه د اعلامیې تطبیقول او منل دا د افغانستان د نظام دی وظایف نه ده د مکلفیتونو نه ده دلته څه استثناء پکې نه راولي دا نه وایي چې د بشري حقوقو په اعلامیه کې اغفلانه ماده بیا نه منو دا پکې نشته على الاطلاق وایي چې دا ټول اعلامیه منو اوس د دغه بشري حقوقو د نړیوال اعلامیه په اتلسمه ماده کې هر چاته د دین د بدلولو حق ورکړ شوی دی اساسي قانون وایي چې موږ د نړیوالو حقوقو د بشري حقوقو اعلامیه منو او ټول منو څه استثنا پکې نشته که استثنا پکې ونه باید ذکر کړي وای چې دای پکې منو دای نه منو دای موږ سره موافقه دای موږ سره مخالفه نه په ټولیز ډول مني د دې بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې په اتلسمه ماده کې دا سراغلی هر انسان د فکر د ازادۍ او د دین د انتخاب له حق څخه برخمن دی هر انسان ځان ته خپل دین انتخابولای شي که يهودي کی که عیسائی کی که هندو کی کافر کی که مسلمانی که ارشه کی چې څه شي ته خوخه ده د دې خپل حق لري کنه مسلمان د سبا ته د اسلام نه اوړي خپل حق دی اوړي خو اسلام بیا غسړي ته څه وایي مرتد د مرتد لپاره بیا خپل سزا ده په اسلام کې چې توبه به ته غوښتل کیږي او ذهني مشکلات لري هغه به ور حل کیږي کنه بیا به وجل کیږي من بدل دينه فاقتلوه دوی نه قتل متل نشته ده د خپل حق ده عبدالرحمن پنشيري چې مرتد شو ځکه چا ورته هیڅ ونه ویلی شو چې د افغانستان په اساسي قانون کې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه منل شوې ده او د نړیوالې اعلامیې په اتلسمه ماده کې هر چاته د مرتد کېدلو د دین د انتخابولو حق ورکړ شوی ده ځکه خو نه رئیس جمهور ومنې کړای شو نه بل چا دا قانون اساسي دا جوړ کړی مسلمانانو نه ده د افغانانو نه ده جوړ کړی د امریکایانو جوړ کړی ده سبا ته د قانون اساسي درس را روان دی زه بیا خلک د طبقه معرفي کوم چې د قانون اساسي جوړ کړی امریکایان دي ټول هغه جوړ ک هغه تدوین ک اساسي ټکی هغه برابر کړ ورته به دوی ته ما زرا وړ چې دوی یو میک اپ ورته وکي او امضا پیو کوي چې دا منګه جوړ ک یو لس کسانو امریکایانو جوړ کړی د قانون د دین د انتخاب له حق څخه برخمن دی او امدا حق د دین او د عقیده تبلیغ د ډلهیزو ښوونو او رسنیو له لارې د نظر اظهار او همدا ډول د شاعر سری او علني تر سره کولو او له هغه څخه حفاظت ته هم شامل دی د بشري حقوقو اتلسمه ماده هم د دین د انتخاب حق لري هم د ډلهییزو ښوونو یعنی تعلیم او تربیه د پوهنتون د مکتب د نصاب لارې نه خلکو ته بیا د خپل دین د ورخولو او د دغه دین د او عقیده د تبلیغولو او سری او علني ډول دغه د تر سره کولو که څوک مرتد شو او بیا یې غوښتل چې د خپل عقیدې د اظهار لپاره علني کلیسا جوړه کړي د افغانستان قانون اساسي ورته حق ورکړي ځکه د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه اتلسمه ماده وایي چې دی د خپل دین او د دینی شاعرو د ښکاره او پټې د عملی کولو او خلکو ته د رسولو او د تبلیغولو حق لري دی که یو څوک مرتد شي بیا وایي چې زه کلیسا جوړوم ځکه ما دا د ما حق ده زه خپل دین بر علاقه کوم زه خپل دعوت بر علاقه کوم زه خلک ورته رابلم زه پوهنتون جوړوم د مسیحیت لپاره زه مکتب جوړوم د خپل دین د عقاید د خبرولو لپاره د افغانستان حکومت مخنیوي ځکه نشي کولای چې په قانون اساسي کې د بشري حقوقو نړیوال میثاق منل شوی او په نړیوال میثاق کې دا حقوق تضمین شوی دي او دا بیا ګوري څوک بدلولای هم نشي چې یو څوک دی وایي چې موږ صحیح ده د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه منو خو په هغه ترتیب باندې منو چې تعبیر او تفسیر موږ د اسلام مطابق کوو دا لارې بیا په باندې بند کړې ده امدغه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه بیا په نهوشتمه ماده کې د جیم په جز کې د لار اور باندې بند کړې ده البته بیا داسې راغلی په هیڅ ډول شرایطو کې دا جایزه نه ده چې د بشر له حقوقو سره د په داسې ډول چلند وشي چې د ملل متحد له اصول او اهداف سره تضاد لري چې د اسلام مطابق نشي شرح کولای نشي تفسیرولای د چا د خوخه مطابق به تفسیري د ملل متحد په ملل متحد کې کفر چلیږي که اسلام د امریکایانو دي د فرانسویانو دي روسانو دي چینایانو دي برتانویانو د دوی اراده پکې چلیږي د اسلام اراده خو نه شروع نه چا پکې پوښتلې ده نه اوس څوک پکې پوښتي نور څوک توجه کوي نه څوک په حساب کوي نو د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه به څوک تفسیروي ملل متحد او کبل څوک هم تفسیروي د چا د خوښې مطابق به تفسیروي او دا یې په تاکید باندې ورته ویلي چې په هیڅ ډول حالاتو کې دا جایز نه ده چې بل څوک دې بل رقم تفسیر کړي هیڅ ډول حالاتو کې یعنی دا هم څوک نه وایي چې د ما ملت په دې ناراضه کیږي زه مې د ملت په خاطر باندې په بل شکل باندې دا تفسیر ومنه په هیڅ ډول حالاتو کې به اجازه نه ورته چې دا بدل کړي داسې قیدونه یې کړي داسې د لارې مې انکاري کړي دي د مسلمانانو په مخ باندې قوانین بم دوی جوړي تطبیق بم بیا هغه څه کوي چې دوی غواړي نو په دیموکراسي کې اول ازادي د دین ازادي ده هر څوک کولای شي مرتد شي هر څوک کولای شي هر دین ومني هیڅ څوک د حساب ور سره نه کوي هیڅ څوک د پچا باندې فشار نه راوړي د فشار د نه راوړلو په باره کې وای په نولسمه ماده کې هر انسان د نظر او خپل لیدلوري د ازادۍ له حق څخه برخمن دی خپل نظر اظهارول شي او خپل لیدلوري څه شته چې په څه شي چې د قناعت ده هغه اظهارول شي دغه حق دې ته هم شامل دی چې څوک د بل چا افکار او نظریات د بل چا له مداخله پرته ومني بل څوک د چا په افکار او نظریاتو کې مداخله نه کوي دا ورته نه وایي دا معنا دا مه معنا دا صحیح ده دا نه ده صحیح د سره به غرض نه او هم کولای شي چې خپل افکار او نظریات په هر ممکنه وسیله له هر جغرافیوي قید او بند څخه پرته ترلاسه کړي او نشر کړي دا به نور ته وایي چې د مسیحیت د امریکایانو دین د دغوی طریقه ده د افغانستان کې د بیل مملکت د بیل جغرافیه ده بیل ځای د بیل خلک دي دلته نه د سید دلته نه منو نه په هر ممکنه وسیله او له هر جغرافیوي قید او بند څخه پرته تر لاسه کولای او نشر کولای شي هیڅ قید او بند په دې کې نشته هیڅ د جغرافي اختلاف پکې نه ده معتبر که یو څوک له استرالیا نه راځي له امریکا نه راځي له پاریس نه راځي له ټورنټو نه راځي له واشنگټن نه راځي او په افغانستان کې دلته مسیحیت نشر کوي او بیا حکومت ورته وایي چې دلته راځي او افغاني مسیحیانو ته چې مرتد شوی دی هغوی ته وایي چې تاسې نشر کړئ یې خپله نشر کوي او بیا حکومت ورته وایي چې دلته به نه کوي هغه ورته وایي دا نو څه دی چې د بشري حقوقو ماده قانون د منلای ده میثاق دی ټول منلای او بیا د استثناء په کې نه دراوستلې او بیا د تفسیر حق په کې ته نه لري نه به منې کوي ولې هغه کې خدا راغلی دی چې ته حق نه لري منې کولو نو اوله ماده پکې یا اول ازادي پکې د دین ازادي ده په اسلام کې د دین ازادي شته خو هغه په دې معنی نه ده چې مسلمان دی مرتد شي هغه په دې معنی ده چې که په اسلامی مملکت کې کافران موجود وي کافران هندوان موجود وي سکان موجود وي بل بل ډول کافر موجود وي يهود موجود وي نصراني موجود وي بودایی او بل کافر موجود وي مسلمانان به په هغوی باندې فشار نه راوړي چې تاسو خپل دین پرې دی او د موږ دین ومنئ بلکې د اسلام محاسن به ورته شرح کوي بیانوي به کې خوښه شوې من کني فشار به باندې نه راوړي کلیسا به نه بندي د دین شاعر به ور باندې نه بندي په عبادت باندې به پابندي نه لګي لا اکراه فی الدین د دین په منلو کې په چا باندې زور نشته ده ځکه خو د اسلامي مملکتونو کې د کلونو کلونو راهیسې هر چیرته عیسایان هم شته هندوان هم شته سکان هم شته نه چا مندرونه وران کړي نه چا معبدونه وران کړي نه چا کلیساوې وران کړي دي شتري تاریخي تسلسل باندې د سره روان دي خو بل څوک باندې دعوت کوي خپل نس او خپل سلسله باندې چار څه کوي هغه به کوي په غي کې مسلمانان دوی باندې فشار نه راوړي خپل خلکو ته د بیان ازادي لري دا چې نور خلک د دعوت کی له دین نه دی راوړی او په ټولنه کې د یو اغتشاش پیدا کی یو ګډوډای دی پیدا کی دا حقي نشته ده بل ازادي پکې شخصي ازادي ده شخصي ازادي دې ته وایي چې یو انسان یا هر انسان د خپل ځان په باره کې د خپل شخص په باره کې آزاد ده چې په د خپل ځان باندې دی هر څه کوي کولای شي په د خپل ځان باندې دی هر څه چې کوي کولای شي وای زه بالغ عاقل انسان یم لما سره د چا کار نشته که څوک په ځان سپروم که خپل په چا سپریږم چې ارڅ کوم د خپل ځان دا د ما شخص ده زه د دې مالک یم دا نه وایي چې دا بدن ماته الله راکړی دا د الله ملکیت ده زه به دا یوازې په هغه طریقه باندې استعمالوم چې الله په راضي کوي د ما د ژوند چارې په باندې ښې چلیږي او نه زه د بدن مالک یم په دې خپل ځان باندې چې زه ارڅ کوم لما سره د چا کار نشته د شخصي ازادۍ قضیه دونه خطرناکه قضیه ده په اسلام کې او په اسلامي مملکتونو کې چې لدې لارې دوی بیخي ډیر خلک ګمراه کړل شخصي ازادي ځکه حرام ده ځکه منع ده په اسلام کې چې دا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له فریضه سره له وظیفه سره په ټکر کې ده الله تعالی انسانان په مسلمانان په څه مکلف کړی دي امر بالمعروف او نهي عن المنکر يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر دلته امر بالمعروف او نهي عن المنکر باندې مکلف یې خو هغه څوک چې په منکر کې اخته ده ته منې کوی نشي په دیموکراسي کې ول هغه د ما خپل شخصي ازادي د ورور چې زه زنا کوم غلا کوم شراب سکم لګس کم ډیر سکم لوڅ ګرځم پټ ګرځم هیڅ شي نه غوندم په څلور زم په دوو پخو زم خزر او باسم خور را وباسم خور سره فحشا کوم مور سره کوم چې هر چا سره کوم د ما خپل شخصي ازادي نه د غیر سره خوخه ده په دې شرط چې مقابل لوري هم سره خوخي په دې کې د چا کار نشته سره دا د ما شخصي ازادي ده دا دوی چې ازادي ازادي ډیر وایي او دا د ازادي رادیو چې جوړه کړې ده هله د ازادي رادیو ده هله د ازادي رادیو دا د هغه ازادي نه کوي چې د چاله تسلط نه ازادي دا له اسلام نه ازادي له شریعت نه ازادي له اخلاق نه ازادي له هر قسم دینی قید وبند نه ازادي له هر قسم دینی قیدوبند او هر قسم احکام نه ازادي هغه چې انسان د داسې آزاد شي افغان د داسې آزاد شي چې هر څه کوي څوک حساب سره ونه کوي دا دغه ډول ازادي وای بیانې دی شخصي ازادي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له فریضې سره په ټکر کې ده او په کومه ټولنه کې چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر ونشي الته فساد خوريږي الته ظلم خوريږي الته فحشا خوريږي الته نسبونه ګډوډ کیږي